اغیزه ونه کړه بلکې برعکس خپل ظلم او د مسلمانانو ځورولو ته لا زور ورکړ موسی علیه السلام څومره چې فرعون د الله طرف ته راوبللو د الله وحدانیت طرف ته راوبللو او د الله د عذاب نه ویرولو په فرعون یې هیڅ کمه اغیزه ونه کړه بلکه فرعون خپل ظلم او د مسلمانانو ځورولو ته لا هم زور ورکړ خو کله چې موسی علیه السلام د فرعون او د فرعون د قوم د هدایت نه منلو څخه خواشینی شو خفه شو نو په دې وخت کې د الله رب العزت دربار ته په ډیر عجز سره دعا وکړه او د عاجزي لاسونه پورته کړل او خپل رب ته داسې ویلي وقال موسی ربنا انك اتيت فرعون ربنا تمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون موسی علیه السلام خو د فرعون په هدایت کې او د فرعون د قوم په هدایت کې ډیره هڅه وکړه ډیر کوشش یې وکړ او رب العزت چې هغه معجزې موسی علیه السلام وسلام ته ورکړې وې هغه یې پیش کړې خو فرعون او د فرعون قوم ونه منلې نو موسی علیه السلام وسلام خپه شه د تضرع او د عاجزي لاسونه یې رب العزت ته پورته کړل او د دې قوم د تباهي غوښتنه یې د پروردګار نه وکړه نو اوس رب العزت بیلا بیل عذابونه په فرعون او د فرعون په قوم باندې نازلوي موسی داسې دعا وکړه چې ای زما پروردګاره ای زما ربه تا په فرعون او د هغه په سردارانو باندې د دنیا په ژوند کې ښکلا او مالونه لورولي دي ای زما پروردګاره تا په فرعون او د هغه په سردارانو باندې د دنیا په ژوند کې ښکلا او مالونه لورولي دي یعنی هغوی ته دې مالونه ورکړي دي هغوی ته دې جایدات ورکړی دی ای زما پروردګاره آیا دا د دې لپاره چې هغوی خلک ستا له لارې نه بېلارې کړي؟ ای زما پروردګاره د هغو مالونه تالا والا کړه او د هغوی په زړونو باندې مهر ووهه چې ایمان رانه وړي تر څو پورې چې د دردناک عذاب دوی نه وي کتلی نو رب العزت هغوی ته په ځواب کې ویلې چې ستاسو دواړو دعا قبوله کړې شوه یعنې کومه دعا چې تا او ستا ورور هارون وکړه هغه دعا ستاسې قبوله شوه تاسو ثابت قدمه اوسئ او د هغو خلکو پیروي تاسې مه کوئ چې هغوی علم هیڅ وخت کې نه لري یعنې د هغو خلکو پیروي مه کوئ چې هغوی په څه باندې نه پوهیږي فرعون او د فرعون قوم جاهل دی نو د دې پیروي مه کوئ د رب العزت امداد او نصرت او همدارنګه د هغه فیصلې ته انتظار باسئ نو کله چې موسی علیه السلام وسلام رب العزت ته دعا وکړه الله رب العزت د موسی علیه السلام دعا قبوله کړه فرعون او قوم یې په قسمه قسمه عذابونو باندې اخته کړل تر څو له یوې لورې نه په دې پوه چې هیڅ قدرت د الله د عذاب او قهر سره د مقابلې توان نه لري الله ځکه فرعون او د فرعون قوم په عذاب باندې اخته که تر څو هغوی په دې باندې پوه شي چې هیڅ قدرت او هیڅ ځواک د الله له عذاب او د الله د قهر سره د مقابلې توان نه لري او له بلې لورې نه عبرت ورڅخه واخلي او د موسی علیه السلام دعوت ته مثبت ځواب ورکړي خو له هغه ځایه چې د دوی خوی او عادت کبر و او د حق په وړاندې سرغړاوی و نو نه یې د موسی له نصیحتونو څخه ګټه واخیستله او نه هم دا رانازل شوو عذابونه چې الله په دوی باندې نازل کړي وو د دې نه کم درس او عبرت واخیسته له دې مخې نو فرعون او د فرعون او د موسی علیه السلام دعوت ومني رب العزت د فرعون په قوم باندې وچکالي راوستله په ډیرو سختو ستونزو کې گرفتار کړل همدارنګه الله رب العزت د هغو په حاصلاتو کې کموالی راوست او رب العزت په هغو باندې طوفان راوست همدارنګه پروردګار عالم په هغو باندې د ملخانو سیل چې د هغوی میوې او زراعت به تبا کول الله پې ملخان مقرر کړل همدارنګه رب العزت دوی ته البته قمل چې د عربي په لفظ کې سپږې ته ویل کیږي سپږې پې نازلې کړي چې د هغوی د فرعون او د فرعون د پیروانو د خوب ځایونه یې نارامه کړي ول همدارنګه رب العزت په هغو باندې چونګښې نازلې کړې وي چې ان تر دې پورې چې د هغوی ډوډۍ او د هغو په لوښې کې به هغه اولیدلې او په ټوپونو باندې به وي اووم عذاب چې رب العزت په دوی باندې نازل کړی و هغه وینه وه د خولې او پوزې نه به یې وینې یو دم بهیدلې او دا هم ځینې مفسرینو ویلي دي چې هغوی به هر لوښی پورته کړه چې هغه کې خوراک وکړي یا څکاک وکړي هغه به ټولې ورته وینې ښکاره کېدلې نو د خوراک او څکاک نه هم پاتې ول لکه چې رب العزت هغه عذابونه چې په هغوی باندې نازل کړي موږ ته داسې بیانوي وقالو مهما تأتنا به من آیة لتسحرنا لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین داسې جاهلان ول نو رب العزت وایي چې کله د موسی علیه السلام وسلام خبره هغوی ونه منله د موسی علیه السلام د دعوت نه مخ واړوه نو په پای کې موږ په هغوی باندې طوفان ولیږه د ملخانو سیل رب العزت وایي چې موږ د ملخانو سیل ورخوشې که چې د هغو ټول کښت او د هغو ټول زراعت یې تبا او برباد کړل همدارنګه رب العزت په هغو باندې سپږې رالیږلې وي چې د هغو د خوب ځایونه یې نارامه کړي ول همدارنګه رب العزت وایي چې موږ هغوی ته چونګښې لیږلې وي او رب العزت وایي چې موږ په هغو باندې وینې ورولې وې دا ټولې نښانې مو بېلابېلې رب العزت وایي هغوی ته وښودلې خو هغوی سرکشي غوره کړه دا د الله د عذاب نه هم ونه یریدل دا نښانې چې رب العزت ورمخکې کړې دې دپاره چې مګم د دوی زړه د الله د دوی په زړونو کې د رب العزت ویره پیدا شي او الله ته متوجه شي د کفر او د سرکشي او د بدبختی نه لاس واخلي خو رب العزت وایي چې موږ دوی ته بېلابېلې نښې نښانې وښودلې خو هغوی سرکشي طغیان او د رب العزت د اوامرو نه د موسی د دعوت نه سرغړوی غوره کړ او رب العزت وایي چې دوی ډیر مجرمان ول ډیر بدبخته خلک ول او کله به چې په هغو باندې بلا او د رب العزت عذاب نازلیده نو دا به ویل چې ای موسی علیه السلام تا ته چې د خپل رب له لورې کومه مرتبه درکړې شوی د هغې په اساس زموږ په حق کې دعا وکړه بیا خو دونه بېغیرته هم و ای موسی! تا ته چې پروردګار کومه مرتبه درکړې یا تا ته د رب العزت له خوا چې کومه عظمت و مرتبه درکړې شوې نو زموږ په حق کې دعا وکړه که اوس دې موږ له دې بلا نه ایسته کړو یعنې د دې عذاب نه خلاص شو نو موږ به ستا خبره ومنو او بني اسرائیل به له تا سره ولیږو چې هر طرف ته بیایې څومره ښکلی مې جانان دی نازوه. رب العزت وایي، موسی علیه السلام به بیا زموږ په دربار کې دعا وکړه. کله به چې موږ له هغو څخه خپل عذاب د یو څه ټاکلي وخت لپاره چې هغوی ته خامخا ورسېده لرې که عذاب به هم ترې لرې که تورې چې دا خلک څه کوي نو هغوی به کاملا له خپلې ژبنې څخه واوښتل او بیا به خپل فساد او د خپل کبر او د خپل غرور ته ادامه ورکړه رب العزت ډیر حلیم ذات دی تا ته هرې نښې نښانې د خپل د قدرت درښیي تا د هر څه نه خبروي تا زر نه هلاکوي تا ته د هدایت لارې هم درښیي خو هغه انسان چې د الله د لارښوونو نه سرغړونه وکړه د رب العزت خبره یې ونه منله د رب العزت د قدرت نه انکار وکه په کبر او غرور کې ژوند کوه هغه رب العزت بیا داسې نیسي چې څوک نشته هغه د رب العزت د عذاب نه خلاص کړي ان اخذ ربک لشدید د الله نیول بیا ډېر سخت نن ورځ موږ او تاسې هم وینو چې ځینې ضعیف الایمانه خلک چې کله ځینې عذابونه د رب العزت را نازل شي نو سخته ویره د هغوی په زړونو کې پیدا وي او تل لپاره په خوف و حراس کې ژوند کوي او دا د هغو ویناوي که رب العزت زموږ نه دا عذابونه لرې کړل نو موږ به تل لپاره د الله د اوامرو تابعداري کوو د رب العزت د اوامرو نه به سرغړاوی نه کوو خو کله چې د رب العزت عذابونه لرې شي هغه کړاوونه یا هغه مصیبتونه چې دوی پکې اخته دي د دوی نه لرې شي بیا د دوی نه خدای نعوذ بالله ایر وي بیا په خپل هغه کبر و غرور کې ژوند کوي دا ډیر بد عادت او دا ډیر تباه کوونکی عادت دی که الله په موږ باندې عذاب نازل کړي یا نه کړي باید تل لپاره د رب العزت ویره زموږ په زړونو کې پرته وي د الله ویره زموږ په زړونو کې باید پرته وي او تل لپاره دا کوشش وکړو چې څنګه په خپل ژوند کې د خپل رب رضا ولټوو دا نه چې کله په عیش و عشرت کې ژوند کوو الله زموږ یاد نه وي او چې کله کړاو راشي په موږ باندې مصیبت راشي په موږ باندې درد راشي په موږ باندې بیا پروردګار ته متوجه شو هغه الله خو تا ویني چې مخکې خو تا په صحت کې ژوند کوه تا په عیش و عشرت کې ژوند کوه ولې دې زه نه یادولم نو دا د فرعونیانو د قوم خاصت دی چې الله عذاب پې راشي الله وریاد شي چې د الله عذاب پې نه بیا الله د هغوی نه ویري نو قدرمنو اوریدونکو تل لپاره د رب العزت ویره د خپل په زړه کې ساتئ او هر عمل چې په هر ځای کې کوئ که تاسو څوک ویني یا نه ویني الله د ځان سره حاضر و ناظر وګڼئ بیا به وروسته د دې رب العزت تاسو ته سرفرازي د دنیا او آخرت در په برخه کړي نو د فرعون قوم موسی علیه السلام ته ویلې چې ته دعا وکړه رب العزت د عذابونه زموږ له لرې کړي موږ به په تا ایمان راوړو او بني اسرائیل به تا سره واستوو خو موسی علیه السلام چې کله دعا وکړه دا عذابونه د دوی نه لرې شول دوی بیا هم هغه خپل کبر او غرور او ظلم ته ادامه ورکړه نو په پای کې اوس الله غرقوي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي نو په پای کې رب العزت فرعون او د فرعون ملاتړي او د فرعون پیروان په سین کې داسې غرق او لاهو کړه چې نن لپاره هم په تاریخ کې د هغو نوم ثبت دی او د هر کافر او د فرعون صفت دپاره چې هغه د الله د اوامرو نه سرغړاوی کوي د حق خبره او د حق بلنه نه مني د هغو دپاره لوی عبرت دی تر نن ورځې پورې لکه رب العزت موږ ته د هغه حکایت داسې کوي وجاوزنا ببني اسرائیل البحر د شپې په وخت کې الله رب العزت موسی علیه السلام وسلام ته ویل چې ته حرکت وکړه د مصر نه د موسی علیه السلام وسلام سره د بنی اسرائیلو هغه بحر او هغه سمندر پورې ورسېدل نو د فرعون او د هغه لښکر د ظلم او تیری په غرض په هغوی پسې روان شو ډیر پیاوړی می جانان دی د غښتلی نو اوس بني اسرائیل چې کله ولیدل چې فرعون او د فرعون لښکر په دیو پسې را روان دی ویریدل چې فرعونیان به موږ ونیسي خو موسی ورته ویلی چې موږ سره پروردګار شته هیڅکله موږ نشي نیستلی نیولی هم نشي بني اسرائیل دولس فرقې وي الله رب العزت موسی علیه السلام ته ویلې چې خپله همسا وارته وه په سین کې الله رب العزت په سین کې دولس کوڅو جوړې کړې حتی ځینې مفسرین لیکي چې په هغو کې به کړکړې وې یو بني اسرائیل به بله هم لیده خو چې کله فرعون دلته راورسېده د ټولو لښکر نه مخکې په اس باندې سور و ځینې مفسرینو دا لیکلي چې جبرائیل علیه السلام وسلام په بل اس باندې راځي د فرعون د اس په مخ کې د فرعون اس چې کله ورپسې ټوپ کوي نو ټول فرعونیان ورپسې ټوپ کوي الله رب العزت ټول درته غرق کوي ما ایمان راوړی چې غیر د هغه خدای نه چې بني اسرائیلو په هغو ایمان راوړی بل خدای نشته زه خدای نه یم و انا من المسلمین زه هم د جملې د مسلمانانو نه یم او زه هم د اطاعت سر ټیټوونکی یم چې د موسی دعوت لپاره سر ټیټوم خو نه دلته د فرعون ایمان او د فرعون هغه چیغو او فریاد فرعون ته هیڅ کومه ګټه نه رسوله مفسرین لیکي چې جبرائیل علیه السلام وسلام خټه راخلي او خاوره د فرعون په خولې ورمنډي او داسې ورته یي الان اوس ته ایمان راوړې وقد عصیت قبل په داسې حال کې چې دېرې نه مخکې تا نافرماني کوله د پروردګار و کنت من المفسدین او ته د جملې د مفسدانو نه وې په ځمکې د فساد خوروه فل یو منونه جی که به بدن که نن به ستا بدن او د ستا جوسه د ژغورلو دپاره تا نه وروسته ستا نه هغه کسان نه چې وروسته دي د هغو دپاره به یوه نښه زه پرېږدم پروردګار ورته ویلي خو ډېر خلک دي چې زموږ د نښو نښانو نه هغوی غافله دي او تاسو ته دا هم ثابته شوې ده چې په یو زرو نهه سوه میلادي کال کې په یوه کنده کې د فرعون جوسه پیدا شوه چې اوس هم د قاهرې په موزیم کې هغه قرار لري دا د قرآن او د رب العزت هغه وړاندینه وه چې مخکې کړې وه چې فلیومه ننجیک ببدنک نن ورځ به موږ ستا بدن ساتو او د ستا نه وروسته چې کوم کسان دي د هغو دپاره به دا یوه نښه نښانه ګرځوو چې فرعون د رب العزت د اوامرو نه سرغړونه وکړه الله په داسې عذاب باندې اخته که چې د هغه قدرت د هغه مال او د هغه دارایی او د هغه قوم د هغه نه هیڅ څه دفاع کولی ونه شوه ټول پروردګار غرق کړل نو د مصر نه د بني اسرائیلو د وتلو او د فرعون د غرقېدو په اړه ډیرې عجیبې او غریبې قصې بیان شوې دي خو موږ دلته یوازې په هغه څه باندې بسنه او اکتفا کوو چې رب العزت موږ ته په خپل کلام کې بیان کړي دي او په دې باندې پوه شئ قدرمن اورېدونکو چې د موسی علیه السلام په قصه کې ډېر اسرائیلیات دي چې اصلا په اسلام کې اصل نه لري خلکو د ځان نه جوړ کړي هغه به هم زه تاسو ته ووایم هغه قرآن چې موږ ته بیان کړي هغه دا ده چې رب العزت فرمایي و اوحینا الی موسی ان اسری بعبادی انکم متبعون فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان هؤلاء لشرذمة قلیلون تر آخره پورې په سورة شعراء کې د دوه پنځوسم آیت نه نیولې تر اوه شپېتم آیته پورې رب العزت هغه واقعه موږ ته بیانوي او داسې وایي چې موږ موسی علیه السلام وسلام ته وحی وکړه چې د شپې شپې زما بندگان در سره واخله او د مصر نه ووځه او رب العزت موسی علیه السلام ته دا هم ویلې چې تاسو به تعقیب کړی شئ په دې سره فرعون چې کله خبر شو چې موسی خپل قوم سره ووته د لښکرو برابرولو لپاره ښارونو ته سپایان ولیږل د خپل کسان یې ولیږل او په دې وینا یې ولیږل چې دا یو موټي څخه لږ شان خلک دي لشر ذمت قلیلون یو موټی ډیر کم خلک دي او دوی ډیر په غوسه کړي یو او داسې فرعون ویلې په کبر او غرور سره چې موږ داسې یوه ډله یو چې هر وخت بیدار یو او دا هم ویل چې موږ په هغوی او د هغو له باغونو او چینو او خزانو او د هغو له ډیرو ښې هستوګنځیونو څخه را وویستل دا خو وشول له هغو سره او بلې خواته موږ بني اسرائیل د دغو ټولو شیانو وارثان وګرځول رب العزت وایي چې سهار شو دوی د هغوی په تعقیبولو کې شول فرعونیان چې کله دواړه ډلې هم د فرعون ډله او هم د موسی علیه السلام وسلام ډله دوی دواړه سره مخامخ شو نو د موسی ملګرو چیغه کړه چې موږ خو ونیول شو موسی علیه السلام یې هیڅ کله نه له ما سره او زموږ او ستاسو سره زما رب دی هغه به هرومرو ما ته لارښوونه کوي او د فرعون د ظلم او د بدبختي نه به ما ته نجات راکوي رب العزت وایي چې موږ موسی ته د وحی په وسیله حکم وکړ چې ووهه په خپله همسا سره سیند نو رب العزت چې کله موسی ته وحی وکړه موسی علیه السلام خپله همسا باندې هغه سین او سمندر په ناڅاپي ډول ووهه نو سمندر وچاوده او د هر هغه ټوټې د یوې یعنې د هر د هغه هره ټوټه د یو لوی غره په څیر شوه همالته موږ بله ډله هم نږدې راوسته چې د فرعون ډله ده موسی او ټول هغه کسان چې له هغه سره و موږ وژغورل او نور مو غرق کړل په دې پیښه کې یوه نښانه ده خو له د هغه خلکو نه زیاتره منونکي نه دي یعنې د دې د فرعون علیه السلام په پیښه کې او د فرعون په غرقېدلو کې او د موسی علیه السلام وسلام په نجات کې داسې نښې نښانې دي خو اکثر خلک د دې نه انکار کوي او دا نه مني او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او ډیر زیات مهربان هم دی نو قدرمنو اوریدونکو دا و د فرعون سرغړونه د رب العزت د حکمونو او د اوامرو نه چې پروردګار تبا او برباد کړه الله دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي چې تل لپاره د هغو کسانو خبرو ته غاړه کیدو چې حق طرف ته بلنه ورکوي او د الله رب العزت اوامر موږ ته بیانوي او دا توفیق دې موږ ته هم راکړي چې تل لپاره د رب العزت ویره زموږ په زړونو کې پرته یي نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته وړاندې کړه په بلې خپرونه کې چې د فرعون او د موسی د داستان نه چې کوم عبرتونه موږ اخیستي هغه به هم تاسو ته وړاندې شي په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ نور هم په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل